الحمد لله رب العالمين ټول سنا ستاینه یوازې الله جل جلاله لره ده الرحمن الرحیم چې د ټولو کائنات رب دی رحمان دی او رحیم دی